وما علمتم من الجوارح اغا چې تعلیم ورکوي تاسو اخکاریانو ته مقلبین په دا سال کې چې پری خودون کې یې سپولارا تعلیم ورکوي اغه ته دا شینا چې خودل تاسو الله پس خوري دا شینا چې اغه ځان بند کړ په تاسو یاد کړئ نوم د الله پاغه او یریږي د الله نه یقینا الله دې زر حساب والا باز لا شپې له تعلیم ورکړو نو د شپې تعلیم دای چې د شپې غوخه خړل خوخي نو چې تعلیم ورکړي نو تعلیم داس ورکړي چې غوخه باندې خوري غوخه باندې خوري او د باز په طبیعت کې دای وحشت هغه انسان سره الفت نه ساتي د انسان خبره اوري نه منی نه نو د باز تعلیم دای چې دی هغه تعلیم چې ورکړي هغه راشه ما سره نو چې هغه راشي خبره مانی نو معلومه ده چې دی اوس معلم دی تعلیم ورکړی شوی او اسپی کا غوخه یو خوړه اخکار په خپل نو معلومی ګدا چې تعلیم لا کار نه کړي دی معلم نه دی نو د اسپی تعلیم دای چې دی غوخه ونه خوري د اخکار د اخکار غوخه ونه خوري از غوخه دی خوري خدا اخکار غوخه نه خوري او د باز تعلیم دای چې دی راشي سړی ته چې کله आवाज کوي اوس دې سپي اخکار جائز کیږي زبا په یو څو شرطونو یو شرط دا چې مالک په خپل خپل سپي په خپل وشړي ورشه هغه سیو ونیسه ورخوشې کړو یوا دویم شرط دا چې تعلیم ورکړي به تعلیم نه غیر معلم نه دریم شرط دا چې هغه سپی په خپل اخکار نه غوخه ونه خوړه چې په خپل یو خوړه نو معلومیږي دا چې د تعلیم نیمګړی درې څلورم شرط دا چې کله چې سپی ور خلاصول تاویل بسم الله الله اکبر ونیسا ورشه هغه سی ونیسا چې هغه سپی لاړ او ته چې ورته ورسېږي نو هغه سوی کې لا سا پکې وو تازه به نه کړو بیا نه حلالېږي چې ته ورسېږي هغې نه سا وته وو بیا حلال په دې څلور شرطونو سره یو شرط دا چې مالک په خپل ولېږي دویم شرط دا چې تعلیم ورکړي دریم شرط دا چې تعلیم اثر کړي تعلیم اثر نه خدا شو چې هغه هغه غوخه په خپل ونه خوري څلورم شرط دا چې تال ته ورسېدي نو هغه سیوا کې صاحب کې ونه سای وته بیا دا څلور شرطونو سره د سپي زبه حلال دی سپي زبه جایز لیکن یو حاجی صاحب دی عمرهم کوي هر کال حج هم کړی دی ډېر حجونه کړی دي تسبه هم راکوي او مزم کوي روژه هم ساتي او نفلی روژه هم ساتي ایام البیز هر څه کوي خو د میاش کې یو لسمه ور کوي د د زبا نه دی جایز و دې سپینه لاندې دی وې مشرک دې سپینه لاندې دی د سپینه لاندې دی او بل دې ته وګوره چې د سپی له تعلیم ورکړي نو دا غوخه خو یقینا د سپی خوخه ده لیکن نه خوري دا ولی تعلیم اثر کړي نو مهربان چې مون قران وایو او بیا هم حرام تلاش کوي نو دا تعلیم اثر نه کړي د سپی نه بلاندې نشي سپی کې تعلیم اثر وکړو امون کې به تعلیم اثر نه کوي چې دا شی ناروا دی بیا غکو نو سره دینه چې شرک کړي راغی مشرکین دي خدا دا غي خصوصیت دی او پاک شي پاک لمنه د مؤمنو نه او پاک لمنه د اهل کتابو نه تاسو نه مخ کې کله چې تاسو ورکړه ایلاره مارونه داوی محسنین شی پاک دامان مشی بد دامان او مشی نیون کی پټ پټ دوستان اچا جو کفر کو د ایمان نه نو برباد شو عمل د عمل برباد شو د دو عمل برباد وهو بالاخره من الخاسرین او دی به په آخرت کې د تاوانیانو نه اول باب کې وضاحت د حلو د حرمت اول باب کې مسله د حلو د حرمت وکړو اوس په دې باب کې امور مصلحه دا دویم باب دی او دا یو لسم آیات پورې دی دویم باب چې دا تلاوت شو په دې باب کې ذکر د امور مصلحو یعنی د مز دا او دس مسله دا ولی ځکه مخ کې باب کې مسله بیان شو د حلو د حرمت او دا مسله ډیره ګرانه ده ځکه نظر د غیر الله رد کې نو د پیر بخا مخایستا مخالف شي داغه په خېټه گزار دی نو انجام بيدای چې تاسو سره به دښمنی وي او د قتل بندوبست به کیږي او دس کې ګرځا او دس کې نو چې موقع ملاوي کې مسخبو کی کنه مسخبو کی او دو رکعاته خبیب نیول شیو بوت او وی حرم نه بوزي حلتا چې حلته ورسو نبی یو دو رکاتا مزکم که اجازت وی او یو کا اغه مز زر زر وکړو بیا وی زه زړه می غوښته چې خو ګد مزمه کړی خو بیا به وای چې دی ویری دا ځکه وګد مزي وکړو بیا هغه شاعر ویلو ولست بالی حين اقتل مسلما على اي شك كان لله مسرعي زه دا پروا نه کوم چې مسلمان وجل شم په کوم یو اړخ باندې پریوتم چې الله ته پریوتم نو مسله دا او دس چونکه مز بغیر دا او دس نه کیږي نه حدیث کې راځي مفتاح الصلاه الطهور د مز د پارا چابي هغه او دس دی نو مخ کې مسله دا او دس او ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه کلا چودري دې مزدا نو وینځي مخونه نو پاودس کې سلور فرایز مخ وینځل د تندی د ویختو دراټو کې دو ځای نه لاندې نه لاندې حصہ د زنه پوری وګدواله د مخ او د غوږ د یوې نرمۍ نه بلې نرمۍ پوری دا نرم غوخه چره د دې ځای نه تر دې ځای پوری پلنواله باندې دا مخ وینځل یو ځل لاس وینځل سره د څنګهلې یو ځل لاس وینځل سره د څنګهلې او څلورم حصہ د سر باندې مسا کول او یو ځل اخپی وینځل سره د ګټو دا فرض او دو دو زلا دری دری زلا لاس وینزل او دری زلا مخ باندې بو اچول دا سنت نبی اسلام یو زل هم دو زل هم دری زل هم وکړو ما ته یو ځل راغلی او د نور اندامونه وینځل درې درې دا درې درې ځله وینځل سنت او یو ځله عبور سوال فرض او پی وینځل فرض دا سلور فرائض او د ټول سر مسا کول دا سنت ټول سر مسا چې هغه اقبال مو کې ادبار وکي ادبار دا چې لاس لون لاس پشا بوزي اقبال دا چې بیا مخ لراولي بیا د امنیت المصلی چې کومه طریقه خي لاس دا شو کې درې ګوتې دا شو کې دوه دا شو کې دا پشا بوزي بیا راولي دا طریقه چې ته حدیث کې نه راغلي لون لاسی پشا بوتلل مخ راوستل دا راغلي نو دا سلور فرائض د او دس د چار دام و ایمان والو کلا چې تاسو را دا وکړه د موزه نو وینځي خپل مخونه او وینځي خپل لاسونه سره د څنګهلو وامسحو برؤوسکم مسو کوي د خپل سرونو د سر څلورم حصہ باندې مس فرض او د ټول سر مساله قسم مونږ کو دا سنت وارجلکم د عطف په فغسلو باندې او انځي خپل را ال الکعبین سره د ګټو سره د ګټو خپل وینځي دا قرات اوس بل قرات کې راځي وارجلکم نو جر جواری بشي فغسلو بن عطف او وینځي مخونو لاره او مسو کوي د سرونو او وینځي خپل لاره سره د ګټو ارجلکم یا وم سو باندې نو مسو کوي د خپل سرونو او مزو کوي د خپو سره د ګټو چې موزي اپ خپو کړي موزي اچولي اوس موزه نه اچولې ارجو لکم باندې عمل موزه اچولې ارجو لکم باندې عمل موږ دواړو باندې ارجو لکم هم مانو ارجو لکم هم مانو شیو ارجو لکم هم مانو ارجو لکم نه انکار دا فرق چې زمونږ شیو کې مونږ دواړو قرات باندې عمل کوو ارجولیکم باندې جر جواری نه علاوه وامسو باندې عطف شي نو ماسو کوي د خپل سرونو ماسو کوي په موضوع باندې وارجلکم الکعبین ماسو کوي په موضوع باندې موضوع په فوکړي نو ماسو کوي مقیم سړی وي کلی کې اوسېدونکي وي روز شپه مسا کول شي وقت الحدث اعتبارو کی لکه سار موزه په پوکړی سار خپل وینځلې صفا په موضوع کې دن نه کړو نو بیا سب ماسپخین او د وکړو نو سبا ماسپخین پوری دغه موضوع باندې مسو کا او چوباسي بنا موزه دی وېستو نو مسه ماته شو موزه وشتو سره بیا مسنه پاتې کیږي هغه حدث راځي به ودسی لاس راځي مخ راځي سر راځي او چې دی خپو ته وګوري سارمن لګیدل خوشا تختی به د سین راځي پښوی دا یو روز شپه مسافر وی درې ورځې درې شپې مسه کولی شي په شرط دا ګوري چې موزي به وباسي نه چې نه وستي نو درې ورځې درې شپې دې مسو کی او که وست نو مسه ماته شو موږ دوه قرات باندې عمل وکړو وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین او که کلک جرابی وی کلک جرابو نه غدای چې هغه پخپل پاندای باندې پخپل ودري لیلون تار سره ربړ سره نه اوس دا جرابې ټول په لیلون تار باندې ودري دا نه د معتبر او ابو دن نه راځي هغه جرابو کې دن او بو نه دي دي جرابو کې خدای نو بوزي کنه دي کې دن او بوزي نو پدې مزه نه کیږي دا یو مودودی لیکلی لیکي نور هیڅ چا نه لیکي ځان لا قسم جوړو چې جرابي واچي او بس مسه کوي دا نکی جرابو باندې مسا سخینین شر دی کلک جرابی چې بو د نزینا جذب کینا سارمنی پشانه نو دوارو قراتو بانی اهل سنت عمل کوي او شیعه تش مسا باندې عمل کړ یو قرات باندې عمل کړ بلې پرې خو او حدیث کې راځي تلوارو صحابه زر زر او دس کو دا پوندې وچه پاتې شي او نبی علی السلام आवाज وکړو ویلون للعقاب من النار ویلون ناودس کې دا خلو پوزا من وجه داخل من وجه خارج وا مواجهه نه وا مخ باندې مخامخ کېدنه د شوندان پاس بند کړو خلو بند ده من وجه داخل دا من وجه خارج نو خلو کې بو اچول پوز کې سنت لیکن جنابت حالت کې الله وی فتوحرو ځان خپاک کوي مبالغه ده نو هغه اندامونه چې من وجه داخل من وجه خارج پوز او خلو د دې کې ابو اچولې فرض دې کې ابو اچول فرض نو په غسل کې خله کې ابو اچول مزمازه پوز کې ابو اچول استنشاق دا فرض دا به فرض دی بیا ټول بدن وینځل په داس طریقې سره چې مقدار د یو وخت ځای وچ پاتې نشي فرض او سړی دی پیشن کړي ویختو بد کړي دی او کونځي جوړ کړي دی یی کنه پیشن وکي نو دا د باندې هغه کونځي پرانستلی فرض ټول ویخت به لاندې زنانه دا ناغه ټول کونتای د ویختو پرانیستو ضرورت نشته خو د ویخونو د ویختو ته چوبو ورته ویخونو د ویختو ته چوبو ورته او نور چرته ځای وچ پاتې نشي هغه پلیستر چې په نوکونو لګي یا هغه وړو چرته لګیدلی نو بیا دنه سارمونی ته وبو نه دي نو دا به فرض چې هغه بلری کیږي چې وبو ورسیږي دا فرض دی او کوي تاسو بیماران یا وای په سفر یا راشي یو تن تاسو د دسماتینا یا کوروال وکړو خزره تاسو نو مونته وبو نو تیمم کوي په خار پاک خار پاک تیمم را شی باندې کیږي چې پور ویل کیږي نه سوځي نه لکه لرګي سوځي سره سپین ویډی کیږي نو په دې تیمم نه کیږي دین علاوه پارشي باندې کیږي ضروری نه ده چلوټه دی لوټه وی دیوال وی ګټه وی ارتی کپڑا وی ارتی چې دوړه پی لای نو تیمم دیو کی تیمم دا نیتو کی نیت کوم چې ناپاکی لري شي او پاکی مات حاصل شي سره د دواړو ضربو یو گزارو کی بیا ټول مخ باندې مسو کی لکه اوبو کې لونوال نه په وځ ځای نه پاتې کېدو نو مخ هم د مس نه پاتې نشي بیا د سم لا سره اړول لاس سره د سنگلو او بیا اړول لاس لاندې د سم لاس نه سم لاس سره د سنگلو مسو کی دا طریقه د تیمم شوه خو دا دواړه شرط د حنفي مسلک کې یو حدیث کې راځي حضرت عمر دی او بل صحابي نو هغه حالت جنابت یو نیو مزو کړو بلونه کړو ځکه وخت ابتدایي پتاوانه چې کی کنه کیږي دا تیمم فقط او بیا د سید لپاره دی قاعده سے کبرا لپاره هم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی وی بس دا خکړی دی چې تیمم کړي دی مزي کړي تیمم جنابت لپاره هم دار سره لپاره دی خو هغه تیمم داسې کړو چې ځان یې ورغړو په خاورو کې لکه څنګه چې ټول بدن وینځل غواړي نو وی ټول بدن به رغړېدل به غواړي ځکه معلومات یونه نو نبی اسلامي دا درته کافیو یعنی دا مخ اولاسه غیر مقالد شتر به مهار پدې نه پوي یی بس پدې دلاس پدې مړوان پورې کافي دی ځکه دا ویلې ودال ته مبالغه او مبالغه ختمه کړه ګران محترم اوریدونکو کو مولانا مفتی سراج الدین سے دا دور ہے تفسیر قرآن چې 50 12 98 باندې شروع شوی دا او په 17 1 99 باندې سر تر رسیدلی دا د دې د ملایدو په تیار ساتي اراده نه کوي الله چې وګرځي په تاسو باندې تنگسیا الله تنگسیا نه راولي لیکن اراده کوي چې پاکي تاسو لره اپره کې خپل نعمت په تاسو خامخا تا شکر وباسي یاد کوي نعمت د الله په تاسو او لوز د الله غلوز چې مضبوط والي کړو تاسو سره باغ کله چې وی تاسو مونږ واورېدو مونږ تابعداري وکړو ویریګ د الله نه یقینا الله د عالم پر تاسو سنو ایمان والو شی ادریدون کې د پاره الله بیان کون کې په انصاف رانخ کې تاسو لره بغض د قوم پدې چې انصاف نه کوئی انصاف وکړي انصاف ډېر نږدې دی پرزګارای ته ویریږي د الله نه یقینا الله د خبردار پاره چې تاسو کوی وعده کړی الله کسان سره چې مان عمل وکړو مطابق د سنت دوی په بخنه اجر لوی او کسان چې کفر کړو تکذیب کړو څنګه دایتونو دوی د دوزخیان دو باب ختم شو یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله نا دریم باب شروع کیږي او دا باب د یولسم نا آیت نا نولسم پوری او په دې باب کې مثال ذکر کوي رب العزت دا غچا چې وعده ما تکړه او حق پټ کړي داغي مثال دویم ترغیب ورکوي قران ته دریم امر نفی د شرک په تصرف دو ځله او ایمان والو یاد کئ نعمت د الله په تاسو کله چې قص وکړو یو قوم چوبد کی تاسو ته خپل لاسونه تبوک یا حدیبیه نو بند کړ الله لاسونه دا غي د تاسو نه دا غي لاسونه الله بند کړ د تاسو نه دا غي د شر نه الله تاسو بچ کړی نو ویریږي د الله نه فالله باندې پس توکل دیو کې مؤمنان یقینا اغست والله وعده د بنی اسرائیلونه امغه لګو زینا دولس مشران نقیب کبیر القوم مشر او ویلو الله زبیم تاسو سره زما معیت خاصه وي که تاسو قائم کړم موزه او ور کړ زکات ایمان زما په پیغمبرانو وعذرتموم او امداد وکړ دای یا عذرتموم عظمتموم تعظیم وکړ ادب وکړ دوی واقرضتم الله قرضا حسنا او ورکړ تاسو الله لرا ورکول مطابق د سنت ځکه الله له قرض نه ورکی کی قرض محتاج دی ورکی ورکړ تاسو الله لرا ورکول مطابق د سنت نو لري بکم د تاسو نه مصائب د دنیا او داخل بکم تاسو لرا باغچو ته روان به لاندې ونو دا نهرونه پچا چې کفر وکړو پس دې د تاسو نه کفر یو کړو نو گمراه شو د نیغ لارې نه پس په سبب د ماتولو د دوی وعدو لاره مونږه لعنت وکړو په دوی مونږ وګرځول زړونو د دوی ساخه اړای کلمو لاره د خپل ځایونو نه یحرفون الکلمه عن مواضعه اړای کلمو لاره د خپل ځایونو نه مالدار سړي زنا وکړو وی آیت دو نو سو سزا دې تاسو په دین کې حدیث کې راځي زې تورات کې څه فیصله ده نو د رجم آیت باندې لاس کې خلو رجم آیت باندې وی تورات دا وایي چې مخ ولا تور کې یو څول وړي وهل غواړي نو عبد الله بن اسلام ناس رضی الله عنه ویلا سوچت کئ لا سوچت کړو فیضا فی آیت رجم تلو رجم آیت داسې پړکې ده الته رجم ویلي دي تعریف کوي د الله دی کتاب په دین دوانو کې یو ډله داسې وی برحمن پیر مولا چې دی به بل کار نه کوي دی به بل کار نه کوي عادت به تیار ملاويږي برحمن او بلوي شودر چاغه به زمیدار کوي مال به ګټي زمیدار به کوي او بل دلوي چوری چوری کومار چې واړه خصلتونه کوي نو د زمیدار غوي او د زمیدار غوی او د تیلی غوی جګړه وکړه نو تیلی غوی به مضبوطو ځکه تیل به خړلې نو چې جګړه وکړو نو د تیلی غوی زورور شو د شودر په غوی باندې نو رالو زمیدار راغی د تیلی غوی زما د غوی د اخکر مات کړي نو سو فیصله ده نو ویوره کې کتاب راړو کتاب فیصله کوي اوس د چوری د د تیلی خلاف خو ویل شي خو زمیدار خلاف خو نشي ویل کنه لال کتاب فرما دیو ولال کتاب وایو تیلی بیل فالتی کیوں دا تیلی ته چا ویلی چې غوي ساتي ته چا ویلی چې غوي ساتي يعرفون الكلمه موازي اړای کلمو لرا د خپل ځای نه تعریف کوي د الله دی کتاب تعریف کوي لفظي او مان یحرفون الکلمه مواضعی او دی پری خو برخه داغه نه چې د نصیحت شو پاره ولا تزالو تطلعو علا خائنت منهم همیشه بیتا خبردار په نقصان باندې د دوی نه هر وخت به خبرېږي څه به کړي کله به وای چې کفنې پټ کړي کله وای صابون څه نقصان به کړي مګر لیک د دوی نه لری کا من د دوی نه مختنوارو یقینا الله من کوي احسان کوونکو سره او دا کسان نه چې وی مونږ یو عیسایان اخذنا میثاقهم مونږ واغست وعده دوی نه پس دوی پرې خور برخه دا نه چې دوی ته نصیحت شو پاره فاغرینا بینهم العداوه پس مونږ واجو د دوی ترمنځ دښمنی او طرفګری تر ورځې قیامت هغه درې ډلې یعقوبیه نستوریه ملکانیه یو بل سره جګړه تر قیامت خبر بوای کې دوی لره الله پاغه جدي جوړاون کې اواري کتابو یقینا داغله تاسو ته پیغمبر زمونږه بیانې تاسو لره ډیر داغه نه چې وای پټون کې د کتاب نه لکه ولسم آیت وګورئ وروسته ولسم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله ويهودان ونصارى من يو زامن د الله یعنی واحباؤه یعنی دوستان د الله دا کوم وو د وو تفسیر اته تفسیر زامن د الله یعنی دوستان د الله اته تفسیر دارنګه دلته قد جاءکم من الله نورون یقینا داغله تاسو ته د الله تر طرف نور یعنی کتاب واضح عطف تفسیر دا قران توای دا معنی دا چې نور راغی پیغمبر او کتاب مبین دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بنده ځکه بنده دی چې بنده بنده دی بنده نه پیدا او بنیان ته نه پیدا وي نو چې بنده نه پیدا وي بنیان ته نه پیدا وي نو هغه ته بنده وای ها صفات وای نو صفات یقینا د پیغمبر نور دی باقی کله ځان نه وای چې د پیغمبر علی السلام سورې نو طبقات الکبرى د ابن سعد باب النساء کې راځي حدیث دی ام المؤمنین فرمایو زناستوم سور راغی کنتو انا فی منتصف النهار نو سورې دا دی فیضا هوا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نبی اسلام تشریف راړو ولی وای دروغ وای سورې نو د پیغمبر وکتاب مبین هدایت ورکی پدې سره الله هغه چاته چې ورپسې شو درزاد الله د لارو د سلامتی آتا او باسی دوی لارا د تیارون رانا تا په حکم د الله هدایت ورکړي دوی ته د لارې نه دی لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم په عیسایانو کې یو ډله ده یعقوبیه داغي عقیده دا ده چې عیسی علی السلام کې الله خود عیسی علی السلام شکل د انسان دی پکې نو خدای دی پکې نو خدای دی د خدای خدای تو پاره کې حلول کړي دی نه نو وتل کړي دی حلولیه چوته وایي بریلیان وایي اتر کر محمد خدا بن کې آیا نو یا اغي کافر نه ته وای کافر نه لام او قد په ماضی باندې داخل کړي یقینا کافر دی او خلق چوای الله هغه مسیح زوی د مریم نلام قد په ماضی باندې داخل شي مفید د پر سوګند دی یقینا کافر دی هغه چوای الله هغه مسیح زوی د مریم وای څوک وسلري د الله نه دسه اراده وکړه الله جلا کی مسیح زوی د مریم او مور دا هغه څوک چې پزمکی ټول خاص الله لري اختیار د اسمانونو زمکی د دوه ترمنځ پیدا کوي چې خو غیر الله الله پر شي باندې قدرت لرونکي وای يهوديان مونږ یو زامن د الله یعنی دوستان د الله او وای سیان مونږ یو زامن د الله یعنی دوستان د الله نو وایا ولی سزا درکې تاسو ته په سبب د ګناونو تاسو بلکې تاسو بنیان دا چې پیدا کړل او به بخی چاله چې خو خدای الله الله مثال خی دا خلقو چاغی سستی کړوا د الله په دین کې او نافرمانی کړوا د وخت د پیغمبر د وخت د پیغمبر نافرمانی وکړو او سستی کړو د الله په دین کې نداغي مثال والی کتابو یقینا راغلی تاسو ته پیغمبر زمونږه بیانې تاسو لاره علا فترت من الرسول په وخت بندیدو د پیغمبرانو 1500 اویا کال تیر شو پیغمبر دنیا ته نه راته عیسی علی السلام الله اسمانونو ته چت کړو نو 1500 کال پس الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګو دا ولی دې لپاره چې تاسو دا نو وایي چې نور هغه مونږ ته څوک زیره ورکون کې او څوک يرون کې نو پس یقینا راوی تاسو ته زیره ورکون کې صلی الله علیه وسلم او يرون کې صلی الله علیه وسلم او الله دې پارش باندې قدرت لرون کې کله چې وی موسی علی السلام خپل قوم ته وا قوم زما یاد کړئ نعمت د الله په تاسو ذکا چوغرزو په تاسو کې پیغمبران تاسو کې پیغمبران ولېګو وجعلکم ملوکا وګرزو د تاسو نه بادشاہان بادشاہان کړی وسوال دا ټول بن اسرائیل خو بادشاہ نو نو بادشاہي نور څه ته چې کور وی او بو وی نو بادشاہي نه نور بادشاہ څنګه وي چې الله دل کور درکړي دی او بو پکې درکړي دی نو څنګه وي خو بادشاہي دا غینو وګورځو تاسو نه بادشاہان او درکړې تاسو ته چې نه درکړې چاله د خلکو نه واقوم زما داخل شي عظمکه پاکه تا پاک عظمکه چې مسکن د انبیاو ګرځیدلې بیان د توحید پکې شوی د کوم کلی کې چې توحید بیانېږي او شرک پکې نه نه هیڅ نه خود سری زړه باغ باغی خوشاله او چې کوم ځای کې شرک کیږي نو ناتا بوی رواني ډیر خسته ځای وي خو چې شرک لري ناغه مقدس نه کنه التي كتب الله لكم چې مسکن د رسول ګرځیدل ورشي هغه چې مقرر کړی الله تعالی لره ما وړي په خپل شاګانو باندې پس وبګرځي تاوانيان ما وړي مو واپس کیږي لا ترجعو عن طاعت الله د الله د طاعت نه موړی ګوري موړی مو واپس کیږي د پاک زمکه نه چې تاسو امر شوي د دخول نو وی دوی او موسی یقینا پاره کې د کوم زوراوار الته زوراور دي مونږ چرې نشي داخلي دی هغه ته ترغه چاغي وزي دا غینا نو وی موسی علی السلام الله وسن لرم مگر بزان او پرور دا معنی نه ده زه مالک نه مگر د ځان او ضرور د ځان ضرور مالکو نه وسن لرم مگر بزان او پرور الله بزان می وسره چې پرور دی خو زما خبر اورینه نه مانی نو واس مين راسي مگر په ځان او پرور نو بلتونو کا زمونږه د قوم فاسقانو ترمنځ نو وی الله یقینا دا زمکا بند شوی دا په دوی باندې سلويخ کاله سلويخ کاله به دوی نه دیوسو سلويخ کاله په دې سارا سینا کې به یتیهون فی الارض دوی با پریشانی په دې سارا کې او چې سار به روان شو نو یو ځای ته بلړو نو چې شپه به وکړو نو چې بیا به وکړل سار نو واپس ریوس راغلی زور ځای ته حدیث ځان نه سړی ته وای ځان نه یتیونه فلارز یتیونه تا یتیو معنا پریشان کېدل یتیونه فلارز سالویخ کال دغه پریشانی و سم پاکستان پښوی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله ناغه پریشانی ده چې د الله قانون نه نافذ کوي کله وای ورګه دا سړی به جوړ کی سیاسيان چوته وای دی به د امر په سب کې نه پاغي ونه شي وای ورګه چې فوجان سمای نو فوجانو باندې ونه شي ورګه یره جنکې راوړو نو جنکو سم نشو نو سه جړاګان پاتې دي پښوین نه کیږي د الله په قانون به سميږي سزا د ظالم ځان قابل ما جوړو رور بای وجنی حابل غوانی کار مکو جون به تیرې نه په دنیا کې جون به تیرې یو او دویم ترغیب فی التبلیغ ترغیب فی التبلیغ پاسه مسله بیان کا دین بیان کا دریم مهرباني مو کو پاغه چا چا چې زیاتې کړي چا چې زیاتې کړي دی ګوره زړه په مخ مخو کو درې څلورم نفي د شرک په تصرف اولولا په دوی باندې خبر ده دو زامنو د آدم علی السلام په حق او د قابل هغه وربشي پاتې شوې نو قابل وی خو خو زبتا وجنم ستا قبول شو زما قبول نشو حسد وکړو اول ګناه د حسد شوی د پزمکا کله چوکړو دواړو قرباني پس قبول کړو شو د یو د دې دواړو نه قبول نه کړو شو د بل نه نو وی قابل زبوجنم تا لغوانی حرکت کو و یو سره وی قابل غوانی ظلم مکو چې وجل کوي وجل مکو خو یو سره وی تا ټکوم وجنم نو وای ما سره هم لاس شته بس بنگړی نه دی اچولی پښوی تانیدار په طالب باندې سور شو چې سور شو ناغلت ورکړ کته غرزو دا ولی ویزی زه باری نیم کنه اری تاولی ځان باری کړي بیا خو به جون نه تیرې په کلی کې چې وژنم تا نیمزه وګدون کې خپل لاس چې وژنم تا را انی اخاف الله رب العالمین زهریګم د الله نه چې رب د مخلوقات په خدای ترسی سره ګوري عمل وی از دغه چې از د خدای بیریږي سورته انفال لیکو ګورې سورت انفال سورت انفال چې شیطان ځان شیطان او د سراقه په شکل کې راغی 48 نمبر آیت هغه مشهور پهلوان ابو جهل ته وی لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم زدیم دادیم غم کو جګړه کوي فلما ترات الفیتان نکسار عاقبای خو ملائک ورسیدو نو شیطان ټوپ کړو سمندر ته خوشاواله وقال انی بریء منکم زبیزارم ان یرا ما لا تراون زوین ما چې تاسو نه وینئ بیا څه وایي انی اخاف الله زد الله نه یریګم الله نه یریګ نه التا فرښتہ ولید انی اخاف الله فلانه و ډیر خدای ترس دی چې عمل اشته کنه چې خدای ترس دی اری زړه می خو کیږي زه ډیر زیات یریګم په دې سپی باندې گزار زنه کوم رور وجل فتوات لو نفسه یا خسته کړه دلرا نفس دد وجل ضرور نوی وجاغه فاصبح من الخاسرین نو ګرځید د تاوانیانو نه وګوره قاتل خاسر وي تاوانی وي دې تاوان کوي ګټه نه کوي انجام دا شو چې خیدتا څنګه دې پټ کی جسد ورور نو چې دا حالت ته ورسید نو وی هاي زه کمزورې شوم چې شوی زه بشان دې کارغه ما پټ کړو جسد خپل ورور نو ګرځیدا د اختیمانونه قتل مکو قابل قتل کړو نو څه شو خاسر تاوانی نادم اخپیمانا وای غلطی شوې ده نو به صبر به دې کړ